حضور صلی الله علیه وسلم چی کوم اخلاق صالحه بیان کړی دی دی ایغا ازداد بیان کړی دی نو دا ټول په هغه اولنی قسم احادیثو کې چې دی منطرج دی چې تبلیغ الرسالت سره چې دا تعلق تا ومستندها غالبا الاجتهاد او اکثر د اخلاق صالحه او د هغی اضداد بیانولو کی حضور صلی الله علیه وسلم چی دا احکامات بیان کړی نو دی مستند غالب آج شاید اجتهاد دا اچنی اجتهاد وی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی ان اللہ تعالی علمه قوانین الارتفاق پدی معنی سرا چی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قوانین دی ارتفاق چی خودلی فاستنبت منها حکمتان نو ده بیا دی هغه قوانینو دی اتفاق نا یو حکمت را باسلی وجعل فیها کلیتا او اغنا یو کلیه رو باسی نو اغنا مقصد دا چی دی اخلاقو یو ضابطه جوړ شي نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه مقصد دا چی دی مکارم الاخلاق چو یو نامونا او مقصد دا چی دی مکارم الاخلاق یو چو مجموعه او د هغه اخلاق مکارم الاخلاق خلاف چی کړه هغه نه حضور صلی الله علیه وسلم چ کړه او منع کړه او حضور صلی الله علیه وسلم دا دا اخلاق په حضور صلی الله علیه وسلم دی چانر باسل دا اخلاق په دی هغه قوانین دی ارتفاق په حضور صلی الله علیه وسلم تعالی الله تعالی خود لیو چې دا قوانین دی ارتفاق تی او معاشره په دې سره چې بیا مزینه وی او شایسته وی نو دی ایغی نبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیداس اخلاقیات او ضوابط او داسې کلیات پۀ اخلاقیاتو روباسل او خلقو ته بۀ ویل چې دا خوئ داسې پکار ده دا داسې چې هغه به بیا د ارتفاقاتو هغه صلاحیت کې به بیا هغه اخلاقو چې ؤ دخل ؤ تاسو پدې پوه لکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا صدقه دا او حسن خلق تا چې سړی بل ملګری سره بل یو یار دوست سره مسلمان ورو سره په خنده پیشانی سره ملاوي نو ترشته وای دی په معاشره کې سونه یو دخل وی ته اوس یو سړی ته ورغلی او مقصد دا چې ایک بد مخ درته نیولی ده نو ته به بیا ورسې نه ایک سره د سلین دین اله څه سودا له چا ونه رخلې بیا به ونه واخلې نه یو شول مخې نیولی ده یو دکانداري درته دوه روپۍ د ارزان شی درکوي که نه بل د دوه روپۍ د ګران درکوي خو چې سم روغ ټنډی نیولی نو ایخ ته خلک ورځي ایخ ته نه ورځي حالانکې ورله ارزان ورکوي نو دی په معاشره کې مقصد آیا چې چوره دخل نه دارنګي بل یو خوی ترایسا بل یو خوی ترایسا نو دی په هغه ارتفاقاتو کې څونه یو چې وی دخل وی ومنه او بل د دغ قسم احادیثنا یعنی دا اول قسم احادیثو کې مندرج کیږي فضائل الاعمال ومناقب العمال د اعمال فضیلتونو متعلق چې چوره احادیث راغلي دي د عاملینو د عمل کوونکو هغه عمل متعلق چی چوره مناقیب راغلی دی چی دغ دونه عامل چی دا کارو کی نو دونه ثواب دا دونه دا شیخان چی بیانی نو دا ټول په اول قسم احادیث لاندی چی دی مندرج دی دا فضائل الاعمال او مناقب العمال وارا ان بعضها مستند الى الوحی وبعضها الى الاجتهاد شاہ سوی چی ما دا خیال چی دی کی ہم بعضی استناد وحی طرف ته ده او بعضی چا طرف ته ده اجتهاد طرف ته ده وقد سبق بیان تلک القوانین ادی قوانین بیان آمخ کی چدا تیر شوی ده وهذا القسم هو الذي نقصد شرحه وبيان معنيه او شاہ سوی چی دا قسم احادیث چی دا تبلیغ الرسالت سر تعلق تا مونگ دا قسم احادیث دالتا مقصود دی د دغه شرح مو مقصود دا او د دغه معانی بیانول مو چنی مقصود دی او په دې باب کې مونږ داسې قسمه احادیث بیانو او د داسې قسمه احادیثو نه د مسائل استخراج او استنباط طریقې اپ دې باب کې بیانو چې دا قسم احادیث کوم دي چې تبلیغ الرسالت سره دی هغه چې دا تعلق دا وسانیهما او دوم هغه قسم احادیث دی ما لیس من باب تبلیغ الرساله چې ا دې باب د تبلیغ الرسالت نه ندی باب د تبلیغ الرسالت نه دی لکه دنیوی امور سره دی ایغا چه دا تعلق دا وفیه قوله صلی اللہ علیہ وسلم او پدی کدا قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دا دری احادیث دے ذکر کئی ٹکڑے اوڑی کوڑی کہ دا دری سر دی تعبیرون تعبیر النخل په بابت کې چدي راغلي دي دا حضور صلی الله علیه وسلم دی ټول احادیث او خلاصه دا دا نور خو بیا دا مختلف سندو سره مختلف الفاظ سره روایات راغلی دی خو حاصل خلاصه دا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم کله راغی مدینه منوره ته او نو داسی یو ورځ واته نو بار خلک ولیدل چې هغه هغه کوي دا کجورو ته ختلی دي او پکې لګیا دي نو حضور صلی الله علیه وسلم ته چې دا څه دي کوي نو هغه چې کوم کسانو سره وي هغه ورته وایي چې حضور دا خو هغه کوي که نه دا د نر کجور هغه سپین سپین شیونه باسلي که نه اول نه چې لا کجورې شوي نه وي دا هسې چې کوم منی وکړي دا غټ غټ نو دې کې داسې سپین سپین غوندې هغه وباسي نو دا د هغه نر کجور وار راخلي په دې اشجارو چې نر وي او ښځه وي په دې اشجارو کې نو دا د هغه نر کجور وار راخلي بیا په دې هغه کې لږ اچوي دی ښځی کجوری کی لږ لږ ایغه نه حصی چکی واچی په ټولو کی بیا دا بار ښه راړی کجوری ښه راړی غټی غټی دانی وی او ډیری هم وی دانی غټی وی او چوی زیاتی راړی نو حضور صلی الله علیه وسلم تو ویل چی ما دا خیال ده چی دا کار داسې معتد به هغه نه ده یعنی مقصد دا ده چې دونه مفید شای نه ده دغه سی به ډیره راړي ما خیال دا ده نو بیا چی کله صحابه کرام دغی کسانو هغه چی کوم عاملین وا دا کار کاو ایغو ته دو خبره ورسوله نو بیا خو به دی حضور صلی الله علیه وسلم خبره به وا اخو داسی پتنگان و سر تسلیم خم ہے مزاج یار میں جو آیا فورا رکوز شو بس آغا کار چکو پریخود چې کله ایخ کال میوه ایخ کال میوه خبر رااله نو هغه میوه وړه وړه وا او د نورو کالونو نسبتا ولی سړی ته د خپل باغ د خپل فصل پته لګي نو میوه وړه هم وا او د دسی وړي وړي غوندې وي او د نورو کالونو کمی هم وي نو دا خبره دو حضور صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم او تو فرمیلا چې خدا خو ما یو ګمان و او دا چه دینی امر ونه نو یو دنیوی امور متعلق ما یو گمان و نو په دینی په دنیوی امور کې زه تاسو غوندې یو بشر یم او مقصد دا چې ما گمان خطا کېدلی شي ها البته دینی امر چې کله زه تاسو ته وکړم نو په هغه کې مقصد دا چې ما خبره کې خطائی نشی راتلای او که دنیوی خبرو متعلق یو کسی نو بیا په هغه کې مقصد دا چې ما ځوان ا خطا کیدلای شی بیا په ځنه کې داسې انداز باندې خبره بیان شوې ده ځنه کې داسې انداز باندې بیان شوې ده چې تاسو مانه په دې دنیوي امورو کې تاسو مانه عالم یو چلو تاسو پاغه باغو کار خپل خپويګو ټیک بیا هغه څه کوو چې څنګه مو مخکې کول نو داسې یو داسې قسمه چې دي احادیث دي یو داسې قسمه دا شاه سوي چې په دې باب کې زه داسې قسمه احادیثو نه غرض مول متعلق نه ده وثانیهما ما لیس من باب التبلیغ الرسالہ وفیه قوله صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم زه ګوره بشر یم چې کله تاسو ته زه یو حکم کوم د دینی امور متعلق فخذو به بیا هغه نیسو و اذا امرتکم بشیء من رأی اکه زه تاسو ته حکم کوم په خپل په یو شي سره د خپل رأی نه د دنیوي امور متعلق فانما انا بشر بیا زه هم پشان یې تاسو غوندې نو ما ځوان بیا خطا کېدلی شي خو دینیاتو متعلق خطای دا ممکنه نه ده او په دغې کې وقوله صلی الله علیه وسلم فی قصه تعبیر النخل ادا قول دی حضور صلی الله علیه وسلم پاغه کسی دی تعبیر النخل کې تعبیر النخل تلقیح النخل دوتای چی هغه کجورو مقصد دا ده چی حامل کول چی هغه کجورو ته به دو هغه ور واچول نو دی سره به هغه زنانه کجوره لکه یو قسم حامله غوندی شی او ډیر بار به بیا چی کوړای راړاو شجی نو حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمیلا فانی انما ظننت ظنا زچ ما یو ظن کړو نو بس ما ځان خطا چ ولا تؤاخذوني بزن تاسو دې ما مؤاخذه په ځان په داسې ځان باندې ما کوو خیر ده بیا پاره کوو ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا ها البته ګورا چې زه تاسو ته کله دې الله تعالی طرف نه یو خبره بیان کوم دې الله تعالی حکم درته بیان کو شرعي مسله درته بیان کو فخذو به بیا آخا مخاکو فإني لم اکذب علی الله ځکه چې زه په الله تعالی باندې دروغ نه نه تانا ها البته که دنیوي امور متعلق یو خبره درته بیان ک نو اخام خاپ تاسو باندې ضروری نه ده هغه یو مشورې په انداز باندې وی هغه دیوی مشورې په انداز باندې لکه تنو ګوري چې حضرت بریری رضی الله تعالی عنها ته حضور صلی الله علیه وسلم فرمایله حضور صلی الله علیه وسلم تو فرمیله حضرت بریره رضی الله تعالی عنها تا چې ته مقصد دا چې بیا هغه سره چوکا هغه وکاو سره نکاح سره وکا ګور هغه غریب جاړي په لارو کې ګرځي د مدینه په لارو کې اوخ کې لستر ګنا بوي بيګیا تور حضرت بریره صاحب چې کله آزاد کړنو خو وینځو نو دې ته خيار ایت حاصل شو نو هغه بیا خوښ نه کړ هغه میړه نو حضور صلی الله علیه وسلم ته دی ورته ویل چې حضور دا تعالی طرف نه حکم ده کاسه مشوره ده نو ورته له اس سفارش دی که حکم ده که حکمی نو بیا خو مقصد دا ده چې هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواز بند چه دعوا کند حکم خداوند رس بیا خو بیا مقصد دا ده چې مونږ سر ورته شهدا او کئی صرف سفارش نو بیا مقصد دا چې ما دا قبول نه دی نو صحابي غریب به مقصد پلارو کې ګرځیدا اوخ کې به تو یولې او مقصد دا خودي ور سره نو ګورا دا یو دنیوي امر متعلق د دې نکاح ای سره معامله دا یو دنیوي معامله وا دې متعلق حضور صلی الله علیه وسلم اسی و مشوره ورکړه خو خیر د بیا سره وکا نو ورته صفای او حضور صلی الله علیه وسلم هیڅ نکیر بیا پونه کو او نه سو تویلا ان په دې باندې ورنه چسوا خفشوا ځکه علماء دې نه دا د دې خبرې استنباط او استخراج را کوي چی د شفاعت کی دا شای ضروری نوی په سفارش کې چې هغه تا سفارش ته خامخا ومنل شي او بیا تا چې چاته سفارش کړی دی او یې نه مني بیا دې ته خامخا په هغه باندې چې خفه یې په هغه باندې چې خفه یې نه نه په دې باندې خفته نه پکار کله به دې اکثري مجبوري ګانې وي ضروریات پای نو سړی ته سفارش ته سړی لیکي نو داسې انداز باندې لیکي لکه مونږ ورسره الفاظ لیکو سفارش مسنونه کی جاتی ہیں سفارش مسنونه نو هغه سفارش مسنونه دا مقصد چې کدا دی هغه مصلحت مطابق دا خبره ای نو بیا دې دغ سړی کار دی وشي کبه نه بیا زپ خفه کیږي نه سفارش مسنونه چی عادت ہوتا ہے دا سنه چې وستا چیرې چاته یو کلی کلی نو توای چې نه ما والا خبره به حرف اخیری آ به معنی الک بیا دا سفارش کدا حکم سو بیا خدا سفارش نسو دا به څه حکم شه نو یو شفا سفارش وی او یو چی وی حکم وی اوس خلق د سفارش او د حکم په معنی باندې نه پوهیږي چې که چاته د چرو کلی کلی وا ایغ منلې نه وکنه باس به به ټول عمر سره بدی الک ولی ولی تا ورته حکم کړو سفارش نو سفارش کې خو منل دا ضروری نه نو ګور دی کې اسې دا می یو مثال درته پیش کړ دا نور مثال نه ته پیش کړ شاجی فمنه الطیب بل د دینه طیب شو ګوره طبی چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم طبی احکامات دی چې مثال دا هغه چې کوم دی الحبت السودا دا دونا مفیده ده فلانا شاید دونا مفید ده شپارا فلانا شاید دونا طب نبوی چې ورته وایي علماء اوس رجوع کړي دي دیر زاد المعاد کې حافظ ابن قیم صاحب بیا مقصد دا چې د دې ټول روایات تی طب متعلق چې کوم دي د دې استقصاء کړی دا بالکل ټول چې دې غونډ کړی دی ټول کړی نو دا سی طبی امور متعلق چې کوم شای نو دا ضروری نه ده چې استخام هغه سړی په هغه شی باندې چې کوي علاج کوي دا ضروری نه ده او که په هغه نه کاو به ته مجبور چې او ته خو نه مانی دی حالکه دا مقصد دا چې دا هغه قسم احادیث نه دي چې هغه منل او دا په سړی باندې چې ضروری دي حضور صلی الله علیه وسلم بطور عادت بطور طب یو شی استعمال کړی چی دی کی مقصد دا ده د یو ذاتی تجربه په بنیاد باندې چی دا استعمال کړی دا یو ذاتی تجربه په بنیاد باندې استعمال کړی نو دا چی الله تعالی طرف نه حکم نس چی او خلق تاسو ټول هم چکو دا شی دغه سی چکو استعمال او افلانی بیماری پارا دا شی ولی دی حضور صلی الله علیه وسلم بعثت امت تا عاد شرعیات متعلق شوی او بوشه دی مقصد دا ده چی یو طبیب خو نه و تر استولای سوی چی دوای ګانی نسخی خلقو ته شولی خو دا خو به د حضور صلی الله علیه وسلم یو ذاتی تجربه وه خپل ذات متعلق یا دی مقصد یو صحابی متعلق آ به ورته وخودله نو هغه سره به فایده وشوه به به ویل چی دکشی کی چه پرته ده فایده پرته ده نو داسی نه چی وس یو سره هغه نه کوي او تا به رټین کړای چی نه نه ته خو دی حدیثو خلاف کوي ګور حدیث کې راځي چی فلانا شیخ له تو فلانی ګولې خوري او دا ګور تا توکل صحیح نه ده فلانا شیخ دا کم عقل توب وي دا غریبان دي هغه کم علمي چې وي شکار وي او داسې نه چې یو سړی مړېږي او تا ورته کلمنجي نیولي په بش هلکه یو په مزاج کې هسې حرارت پروت تا تا ورته نیولي چې ګوره حدیث کې راغلي دي چې دا د مرګ نه علاوه نور د هر شي علاج ده الکه هغه خو به مقصد دا ده چې چوا دی هغه سړی مزاج ته ګوري چې ایغ مقصد نبض شناسی به کوي چې ایغ کې هسې حرارت پروت تا ته یو بل حار شای تیز ورکې نو لا به مقصد دا ده چې کار ورله چکي ویران بیا چی کله خبره ورنه ویرانه شی دالته به بیا مقصد دا دی چی چی کای رجوع کای خو ولی اول نه مقصد دا دی چی چی دا دا خو داسی یو دنیوی امور متعلق شیونه دی نو پدی کی دونه تنگی آ نشته دا تاسو پدی خبره پوه شو شه جی شاه صاحب سړی څونه عجیب رهنمایي وکړي په دې کې موږ ملایانو کې ډېره تنګ نظري ونی په دې شیانو کې ښه جی ومنه باب ښه جی ومنه فمنه الطب لدین طب هم ده ومنه باب قوله صلی الله علیه وسلم او له دې نه باب د دې قول دی حضور صلی الله علیه وسلم دا چې کوم شی نه حضور صلی الله علیه وسلم یو ذاتی تجربه په بنیاد باندې خوښ کړي لکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالادهم الاقره چې تاسو هغه ادهم اسونه اخلو چې کوم کې توروالی زیات وي یعنی سری خو دونه سوروالی پکې زیات چې توروالی ته رسېدلی دا اسونه او اقرح چی په دی ټنډی کی دالته چی سپینه غی دا اسونه اخلو دا ښه اسونه دی اوس دا نه چی که یو سړی جنګ په بل اس باندی کئی لای سپین اس خوښ وی لای مقصد دا چی بل یو تک سور اس دا خو بس اوس ته ورته چی نه نه ته خو په مسنونه اس باندی نه سور جنګ نه کئی نه نه حضور صلی الله علیه وسلم یو ذاتی تجربه په دی باندی وا چی داسی اس ښه منډه وئی نو کله به داسی چی بل اس به یی له دی نه آبه ښه منډه وی او هغه نه به مقصد دا چی تیزی اوس دی دا مقصد نه چی که دغسی اس سبا چیرته مقابله کی پاتی شلاس نو ته وایی چی حضور صلی الله علیه وسلم خو داسی هلکه یو خاص مقصد دا چی دغ اس متعلق خو نه دی ویلی اسی عام دی حضور صلی الله علیه وسلم ته داسی یو اس ښه ورختلی او د تجربه دا وه چی یاره یو دوه درې څلور واری داسی تجربه کړی و چی دغسی اس به ښه منډه واله او ده به خوښ و نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم وویل چی علیکم بالادهم الاقرح نو دا داسې ضروری اوس نه ده چې ته به خامخا هغه کای ټیک ته مقصد دا چې زیات او هغه کای وی کې مقصد دا ټیک خبره ده خو بیا دا ضروری نه چې ته به اوس په دې باندې بیا مجبور یا او خلق په دې بیا ملامت کوي او دا دا شی نستا ومنه باب قوله او دینا باب دی دی کول دی حضور صلی الله علیه وسلم دا علیکم بلاد نو دا سی یعنی مقصد دا چې دی پاره بیا علماء خپل بابونه ایشی چې هر هغه شی چی حضور صلی الله علیه وسلم داسی دی تجربه په بنیاد باندې کړی نو دی هغه مقصد دا چی په هغه عمل کول دا ضروری نه وی کی خبره دا نیو کی اس پروا نشته ومستنده التجربه او مستند دی هغه تجربه ای ومنهما فعله النبي صلی الله علیه وسلم على سبیل العادت دون العباده بل هغه چې حضور صلی الله علیه وسلم کوم علی سبیل العادت شینا کړی دی دون العبادت لکه حضور صلی الله علیه وسلم چې کومه توشک باندې پروت و نو آ دی دی دی کجورو چی کوم هغه دا اچی جنگال غونه شای د چړی مړی دغه دغه نه چوا ډکه کړی و اوس ته وای چې زه به هغه نه ډکم او زه به پیغه باندې چې پروت یم یا حضور صلی الله علیه وسلم لرګی لوخی کې مقصد دا چې خوراک کړی او لرګی نه تجلی ما سره اوس ته خپله د لرګي لوخی مخکې به استعمالېدل ډېره مزه به پکې کوله هغه کې یا مقصد دا چې حضور صلی الله علیه وسلم خو هغه د کودوي لوخي کې او بس کلی لا مثال خوراک کړی اوس ته وایې چې نه نه زه به بلکل د سټیل او د ربړ یا د دی مسالې دا لوښی بلکل استعمال نه کا او زه به سو فیصد هغه کوم او دی استعمالول ټیک نه دی او فلان دا ډین دا یو غوبل دی راخیستی نه نه داسی خبره نشته ده دارنګه وبحسب الاتفاق دون القصد دارنګه کله حضور صلی الله علیه وسلم یو شی بحسب الاتفاق کړی بحسب الاتفاق کړی بحسب القصد یعنی بطریق القصد نه کړی نو دارنګه مقصد دا دی چی لکه مثال په طور باندې یو وار حضور صلی الله علیه وسلم چې په جنگ بدر کې هغه مختار کاوم نو اسی بحسب الاتفاق حضور صلی الله علیه وسلم تو ویلا چې دالتا هغه واچو کډه واچو بس دالتا نو هغه حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ تو ویل چې نه حضور دا دی الله تعالی طرف نه امر ده کاسه تا یو ذاتی مشوره ده نو دو تویل چې اسی ما ذاتی مشوره ده او تیر چې حضور بیا دغه جای مناسب نه ده دی هغه لشکر او غرزولو پار دغه جای مناسب نه ده که هغه جای واچو آ بډیر نو حضور صلی الله علیه وسلم دې تصویب وکچاو تا ولا ټیک خبره ده الته واچو نو کله داسې حضور صلی الله علیه وسلم یو کار به حسب الاتفاق کړی بدون قصد نه پکې دارنګي ومنهما ذکره بل کله حضور صلی الله علیه وسلم عام داسې یو خبرې کړي لکه عام کوم یو خبرې کوي لکه تاسو مونږ مقصد دا دی چی اسی یو عام گفتگو متعلق یو خبر سڑے وکی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان و بشر و نو آغا کلا مقصد دا دی چی یو شریع حکم بیانول نو اسی عام یو مجلس کڑائی یو خبر اکڑی عام یو خبر لکه مثال په تور باندې حدیث تی ام زرع چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کڑے چی دا سی په جاہلیت کی مقصد دا دی چی یو لس خزی وی او د خپل هغه میړانو احوال بیانول دا اوږد حدیث ته په بخاری شریف کې را درومي په ترمذی شریف کی رادرومی بیا هر ښځی هغه د خپل خپل میړه چه کولای حالت بیانوه اوږد حدیث تا دیته حدیث تی ام زرع وای عجیب عجیب لغات تی پکی یوی به وتیله ما میړه داسې و بله وتیله ما وال داسې ده بله به وتیله ما وال داسې ده چې رئیسی بس وده شي او نور دې شمرې نه ده افلانه ده بله به ده یو پورا اوږد حدیث تا دلچسپ ډېر بهترین او خوند کوي طالبانو ته خو بیا اخیر کالی دورې او دغه شیونه نږدې همي نو په دې باندې سوچ کوي او بیا مقصد دا ده چې آ شیخ صاحب کله ورته وایي له داسې یو خوشته باندې استاد چې لږ پکې تاغه کوي که نه نو بیا طالبان داسې کي چې سم هغه ورته برابري کور ته زر اطلاع ولري چې دستاربندي نه یې وروسته نه کو دستاربندي نه یې وروسته نه کو څه شی شی نه چې دستاربندي سره دی خیر د پرمخ کې دی خو دستاربندي نه وروسته نه کو داسې مقصد دا چې نو داسې کله ومنه ما ذکره کما کان یذکره قومه کحدیث ام زرع دارنګ یو حدیث خرافه حضور صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا اوس ګوره اوږد حدیث ته دا زه اوس ټول ته بیانولی نه شم که او بیا به مقصد دا چې ورپسې بخاری شریف یا ترمذي شریف شمایل آ به سړی راړی بیا به مقصد دا چې یو دوه ورځې سړی د هغه تشریح کوي ګران لغات دی پکې خاص دونه بتاسو ایمان بالغیب ونه پساتو دارنګ حدیث خرافه حضور صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل بیبیانو مبارکو سره څه خبره کوله نو هغه یوې بیبي ورته ویله چې حضور دا داسې خبره ده لکه خبرې دي خرافه ورته ویله او که نه تاسو خرافه پېژنو خرافه څوک و ورته ویله نه نو ورته ویله چې دا یو سړی و په جاهلیت زمانې کې نو جناتو ورسره تعلق راغلی و نو جناتو به درته یووړ نو خپل کلی نه به یې یووړ بس بیا به یې دالې ګرځاو ګرځاو بیا به یې کله راوړ ډېره موده به یې دالې کړی نو ځای به بیا چې خلکو ته راغی بیا به خلک پر پنډ وو او ده به ورته هغه د جناتو حالات څه کول بیانول چې دغسې وه بیا دا کیسې بیا داسې جناتو نه مو دې خدای ساتي دو دغسې کار کوي موږ سره هغه عبدالمجید مو چې خبره کوله چې یو طالب وو موږ سره په دې شیرانی کوم کې هلته مدرسه وه درازین دې پله هغې کې یو طالب ورسره بیا به هغه ډیر شایسته غوندې و بیا به جناتو یووړ بلکل به مو لیده چې بس غایب سو یو به وړ هغه ته به یې راوړ ماسخوتن به یې راوړ داسې ټیم چیرې وایي جي بیا یې وړی څه در باندې وایي هلته بیا وایي هر شهر نه وباسي جامې بس سټي مې څو هغه دي جنکۍ دي هغه جنیې دي آمی سټی یا سو بس مینې سره کوي دا کیسې سره کوي بیا مې هلته په هغه اوبو باندې ولامبي خو بیا کالي واغوندي بیا مې راړي دلته او مقصد دا ده چې وبه دغسې نو جنات خو دغسې کارونه کوي فرمانا خدای مو دې ونه ساتي چې داسې نه وي چې وړایي په بس اسټي دی ښه جي ورپسې داسې خبره ده یې کومه ده نو لك حديث وحديث خرافة وهو قول زيد بن ثابت نو دا خبر دی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ته نوجوانان صحابه کرام ورال چې تم ته دی حضور صلی الله علیه وسلم حدیث متعلق چ بیان کا کنا ولی یو دا خواہش و مشران صحابه کرام خو ډیر ټیم سره تیر حضور صلی الله علیه وسلم سره نو هغه وتراله چې مونږ ته حضور صلی الله علیه وسلم نو حضرت زید بن ثابت سے وتوی چې خو دی حضور صلی الله علیه وسلم گوانډیو نو چی زه د ده ګاونډی وم نو حضور صلی الله علیه وسلم خو داسی الله تعالی ورله لوی مقصد دا ده چی جمال آ په غالب ورکړی و چی کله به مونږ مقصد دا ده چی دنیوی امور متعلق خبره شروع کړه نو ده بیا دنیوی امور متعلق مونږ سره خبره کوله کله به د آخرت ذکر شروع سی نو آخرت خبره به کوله کله به اسی د خوراکونو متعلق شروع سی به غی متعلق خبره کوله نو کوم حدیث تاسو ته بیان کړ یو خبره ده مقصد دا و چې اوس یو موضوع ته متعین کو چې دغه موضوع متعلق د خبره مونږ ته چکا بیان کا نو زه به د کومه کومه درته بیان کا زه به بیرو بالا بیا به سو خبره وانه ما به ورته لیکله هم وحی بوا بنو بابا مالک دا خو هغه کاتبینو دی وحی کې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ نو زه اوس کومه درته بیان کو خو یو موضوع ته متعین کو چې دارته چکا بیان کا نو دی حدیث نه دا معلومی چې ګوره حضور صلی الله علیه وسلم سره بکله مون خوراک متعلق خبره او به خوراک متعلق خبره کول چې مثال کوم شی لذیذ دا کوم شی مزه کوي نو دا یو شی ذکر کوي چې مثال فلانا شی ماته مزه را کوي بل به ویل چې ماته فلانا شی مزه اوس دا نه چې ته خام خا چکه هغه خوري تاسو په دې خبره پوه ها مقصد دا چې ټیک خبره ده شد تقوا ده مقصد دا چې هغه حضور صلی الله علیه وسلم خوش کړه ده به طریق العادت هغه کې بیا هم ډیره خبره ده خدا دې چې په دې خبرو باندې دونه تنګی کول الزام کول هم مناسب نه دی ها ټیک ته په دغه نیت باندې خوري چې یاره حضور صلی الله علیه وسلم خیر دا خو سلیم الفطرت انسان و ذات و نو مقصد دا چې به طریق العادت خوښ کړی دا بیا په کار دی چې مثال هغه حضور صلی الله علیه وسلم سره په دې خبرې کې چرای سی مشابهت غوندې رئیسی کنه ور سره نو بیا یې خوښای کدو خوښ کړی دا خو ټیک ته خنه در لګی نو داسې نه چې اوس ته خامخا په زور زور خوري چې سنت هلکه سنت ته سنت عادي ده نو فرض خو نه ده کنه فرض خو نه ده هغه مونږ ته به یو وار ننګري هر وخت کدوګان پخول نو ما ورته ویل چې دا خو ګرده په سنت عمل کوي نو موږ سره هلته یو استاد ویل چې سنت ته یو مخې دغه فرض راته ونه جوړ کړه ظالم بس سوچه دغه کدو دا کدو دا او به شعور هغه ما ته ویل چې اوس مقصد دا چې سنت ته داسې سنت عادي ده فرض خو نه ده که نه تاسو په دې خبرې نو داسې نه چې اوس ته کور والو ته بل هېڅ نه راړې نه چیرته غوښه او تراړې لاسه په دې ځان خلاص کړی ښکار ځاني چې دا ځکه په ترترانه چې دا چې دا سنت ده نه نه داسې تنګي کول په دغسې احادیثو کې دا نشته ښه جي داسې خبره ده نو وهو قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حيث دخل عليه نفر فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ندوتو فرمي كنت جاره زدد گوانديو فکان اذا نزل علیه الوحی کله بچ په دبانې وحی راتله بعث الیه ما تبه شکر واستو فکتبته له ما بوته ولیکلا فکان اذا ذکرنا الدنيا ذکرها معنا چې کله موږ دنیا متعلق خبرې شروع وي نو دغه هغه موږ سره بیا کولې و اذا ذکرنا الاخره ذکرها معنا کله اخرت متعلق په موږ صحابه کرام سره خبرې کولې به دغه کې موږ سره ایسا خسا و اذا ذکرنا الطعام ذکره معنا نو فکل هذا احدثکم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دغه ټول خبرې زه تاسو ته د حضور صلی الله علیه وسلم نه بیان کړو دا به زه څنګه درته بیانوم دا خو دنیا شي یعنی یو خبر درته متعینه کو چې دې متعلق چې کو بیان کو دارنګي ومنهما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمة یا یو شای به مثال په طور باندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یو مصلحت جزئیہ دی وجنہ پی غیر ورج باندی یو خاص موقع متعلق پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو شای چک خوش کو ولیس من الامور اللازمت لجمیل آغا با دی امور لازمونا نو طول امت تی پارا نو دا شای بیا پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معنی مقصد دا چی ضروری نو شجی په امت باندې دا شی داسې لازم نه ده وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تابعية الجيوش وتعيين الشعار دارنگ لکا دا وذلك مثل ما يأمر لك حضور صلی اللہ علیہ وسلم لابل یو خلیفہ مقصد ایک به حکم ورکاو په تابعیت تچا باندې جیوش باندې چې مثال حضور صلی الله علیه وسلم بکله ویل چې دا لشکر داسې برابر کو داسې تعیین د شعار باندې چې نن شپه مفلانه لفظ شعار وی په بوښله چه کوم شپی پاره مجاهدین خپل ما آپس کی هر فوجیان چه کوم دی خپل آپس کی یو شعار چه کی سره متعین کی چه خپل ملګری او پردی ملګری پته لګی داسی نی چه خپل نه دی غرب چی چی کړی او داسی نی چه مقصد دا دی چه هغه دی شپی خاص خصوصی شعار ورته یاد نه وی نو ځکه دی دی یاد کولو سخت اهتمام وی هلته هغه چه کوم کمانډر یا په دی باندی ډیر سخت هغه ورکی چه چه به وایو چه وارتی په معاد کی نو هغه لفظ مقصد دا دی چه سم په یاد کی که نه وو درته یاد او ته شپې روان وې نو هغه به وایي چې که جاسوس تا تاته هغه نام شب نه وو یاد او درته ویې ویله که نه سیده به غرب ته نه چګی او په دې باندې بیا په ده غریب باندې څه شته نه نه شرعا ګناه شته او نه هلته قانوني جرم شته غرب به یې درنه چګ کړی ډېر دغسې یاران پکې راځي او ډېر بیا طالبان خو کم عقل وي په پوه شوې او جذبې خو یې زیاتې وي خو عقل خو پکې کم وي نو بیا دا دونه باک نه بولي او نه د احادیثو نه ځان خبروي خو بس هغه جذبې اخیست بیا یو قصدن دا یو ګپ جوړوي ورته غلی شي هلکه څه دپاره غلی کېږي هغه درته وایي ونه دی نو که غره بې درنه چیک کړي بیا دا څه ټوکې خبرې دي ډېر ډېر په دې کې لاړ شي هلکه ته دا څه کوې دا خو مقصد ناروا ده چې په دې خټې باندې ته ورته ورته سکوت کوې دا خو لکه خپل ځان خپله باندې هلاکت ته چې کوې ورکوې چې هلته مقرره دی چې بیا غلی شي هغه به فورا چې کوې ولې څه پته لګېږي دا دښمن سیډي راغلی نو دا به حضور صلی الله علیه وسلم مقرر اوس دا نه چې حضور صلی الله علیه وسلم کوم الفاظ کوم جنگو کې مقرر کړي اوس پته خامخا چې کوې هغه مقرره چی گورا دیو خاص مصلحت متعلق یو خبر شوی وا چی پا علتا چی کل صحابہ کرام ورال نو دی مکی خلق ویل چی گورا دو باندی مدینه منوری هوا شانه دا لگی دلی دو کمزوری شوی دی آئے زیر زیر رنگونه نیولی دی او خوند نشتا دا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمیلا چی تاسو مقصد آئے چی پا دس اشواتو کی سکو سو دی گردشونو دی طواف کی پہلوانی کو اوس د دې ضرورت ګویا کې حضرت عمر فاروق صاحب دا خیال چې اوس د دې ضرورت نشته خو پرې نه ښودل بیا حضرت عمر فاروق صاحب ته څه مصلحت پکې ښکاره شو بیا وویله بیا وویل چې کوم کارونه مونږ حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کړی دي مونږ صحابه کرام نو آ مونږ اوس پریدو نه پریدو یې نه یعنی کوی خو مقصد دا چې دغه سي دارنګ نور ګڼ شاید دي چې دي امثال آ چې دي آ موجود دي نو اوس ته دې کول ضروری دی ځکه چې صحابه کرامو بیا په دغه باندې دغه څه چراله یو قسم اجماع ونه رااله ټول به کول اچا بیا دا پرې نه خدل وهو قول عمر رضی اللہ عنہ ادا قول دی حضرت عمر فاروق صاحب دا ما لنا ولی الرمل کننا نتراء به قوما قد اهلكهم الله ثم خشی ان یکون له سبب آخر بیا حضرت عمر فاروق صاحب دا خیال چې کیدای شي دې پر بل سبب وي یعنی ما دغه فهم کړی چی دا صرف دو ته مو ځان وښکاره کیدای سی حضور صلی الله علیه وسلم په دې کې څه بل حکمت هم و نو دی وجې نه بیا برقرار پریښود او ټولو صحابه کرامو به بیا دا کول او دغسی اجماع د امت په دې باندې چک تله راغله اوس پې سړی کوي اوس به دا نه چی دا خو هغه پاره اوس پې زه نه کوم نه نه دغسی امورو کې بیا دا اجماع او د ټولو تعامل او مقصد دا دی چی توارث دا هم یو غټ چی دلیل وی شریعت کی تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص شاجی وقد حمل كثير من الاحکام علیه كقول علیه الصلاة والسلام ادارنګ ډیر احکامات هغه یو خاص موقع باندې حمل شوی دي لکه مقصد دا چې دی قول حضور صلی الله علیه وسلم ته وګوره من قتل قتیلا فله سلبه چا چې مقصد دا چې یو سړی مړ کړ د کفارو نه نو د هغه په بدن باندې چې کوم شیونه تړلي وي اسلحه توره غشي لینده او مقصد نور څه هغه یې د هغه اوس دا عام جهاد کې